نو آوی چې آوی خو زموږ لپاره خو دې تلبسونه تاسو نه تاسو نه ځان یو دا زینت دا لپاره کې دي امام مالک په نور مسله وسته چې خدا په کور کې خیراتونه کوي درېنه هیڅ نه بلځه خیرات نشي کولای ځکه دا شی تصرف په چا پر کړی تلبسون تاسو غوندي اغوندي هغه ول تاسو نو معلوم ځخل چې کوم مال دولت ته دې ګل سیدا همغه نه او په دې باندې کې کوي ته ویلې چې بعض علما وایي چې مه وي غشي کنه زور شي نه غدا مرض پیدا کوي نقصان او یو ته کې شتوره مواخره کې روان دي په دریاب کې مخر شتول تا دا وبشل ولتفته دې د پای تاسو له من فضله د فضل الله دا کې ستې په روان دي مواخر شتول فهي النجم تسور من هم يحضون خلق لاري په دریابونو کې په وچولو کې دا ستوره مشرق ته دی دا مغرب ته دی خو خانو خلکو په دې معنی وزم خلک معلومات کې چې کوم کې نسخه نه بیا په دې ستور باندې ستور کم طرف دی افمن يخلقو ایا پس نه هغه څه پیدا کول کی دا نشنا خلق کمل نه خلق پشان دا هغه څه چې پیدا کول شي دا اسنام بوتان شو نو من يخلقو سوق دی الله هم لا يخلقو پیدا کول شي بوت کو پکې دن نکا تقریبا او اصل کې پرشتیم پکې دن نکا عیسی او عزیر پکې دن نکا دا ټول او دا تر اوه تلا چې معتزله وي انسان خالق دی موږ غلط وي کوم يخلقو کوم لا يخلقو دې مستثنا کړ نصيحت نه قبلو وان تعدوا نعمت الله کشمیر احسان الله ما تصوج مخول نشي دا اجمالی بشکل الله بخون کې دی تاسو کوپران د نعمت کوي په دې معنی چې دې حکم نه کوي او مهربان دی حقدار د رحمت نه په الله رحمت کوي الله واقف ته رحمت کوي تاسو څه کوي والذین هغه کسان هغه الها يدعو چې بلی دا بشکان هم هغی لرا والذین هغه الها يدعو چې بلی خلق هم هغی لرا من دون الله والذین مراد آلهه شو چونکه دا بوتان ته غیر الله ورته هر څو تغلیب کې اګری سره معاملې د زیات لو کین والذین ستادر شو د مذکر اغه آلهات خلق ګل سوا د الله نه کوم شي اس دې شي پیدا کوله وهم يخلقون حال بخفل مخلوق اموات هم اموات ملدي مرو نمرني بوتان خبر نه اجل وسر روح نو دلته عمون وجاز وکو هم اسبيجنه يا مرد او يا فمانا رسل جون پکې لتر نشته چې حيات پکې نشي يا داسې دی چې سر نه پکې ولو او يا پکې وو دا پکې په تک کې عمر او مجال دې شنو ماکان له حیات ثم تاوله او سیمو کې عیسی او موسی عمر کې نشه حیات تر اسلام غلا ټول پکې درته دوی جن پکې نشته او جان دی نه دی دا ته هو چې الک اوس مري او کې دې بیا پکې څه نشته کوم دا لپاره جن پکې نشته اوس هم نشته بیا هم نشته وما شنا او خبر ندی ایان رسول چې کله به پورته کیږي خبره په بوتانو کې شي او تحکم شو وإلهكم إله واحد معبود تاسو یو دی اته څنګه یقین سره زموږ داغي منکرتون په آخرت باندې یقین سره او زموږ داغي انکار کوي توحید نه او تکبر کوي لا دس مکوي لا نتفل او جرمخ کړی دی یا حق ثابت دی الله واقف دی تاسو کار کوي او تاسو فتاوی کار کوي بشک الله پاک دوست نه تکبر کوي او اذا قيل لهم كان يتويناو شيء دي متكبرين تا ما ذا انزل بكم استاذ رب پیغمبر صلی الله علیه وسلم قالوا اصل ذری تسیری د تورات او د انجیل تسیری د سمود او د عاد تسیری غیر تسیری تکي دا ولی وی لیحملو لام دا عاقبت دی انجام د خبر راسو چې باقی اوزارهم پیت خپل کاملتن پورا د قیامت ورځ اوزار د وزر جمع دا وزر ستا ویل شي پیت دا ګنا ته پیت ویل شي خبره پوښوي د پیت په شان دی په کې ګران ته سړي باندې دی ګران ګران او کامل باندې پورا تعبیر شو د ګناهونو په اوزار دا به شتین عذاب بو شتین او دا څنګه کې دی شي یو حدیث پیش کړي چې کافر ته خپل عمل متصور شي په شکل د انسان قبیح مخلوق نو فوتکی با دا گناهون او ځان خپل گناهون پورا پورا پورا قیامت کی ومن او ځان الذين دا گناهون بعد دا گناهون دا سن یذلونا چې گمراه کړي دی هدي لرا دا غیر هم سوچ ته ځکه چې هغه د گمراه کړي دا غیر عمل او من تبعیض فرش او بغیر علمي په بيته هي او د اتيان معنا الله راغی دو المجيد بسورة دا خود الله مبارک نشي کېده د دې وجنا د الله حکم راغی الشاف وای اتا عليه الدهر من هلاك زمنا الله راغی ابادو ته الله هلاك ابادو د بنیادو څو د مثال پیش کړي چې نمرود یو شیخ کړو دنګ بنگلا راغورځدل و هغه پکې څو نور کې شي ولې روح المانی دا تمثيلات حقیقت نه تاسو به مخالفتونه کوي دانه کوار کې وایي کسان چې ته علم ورکړي پیغمبران دي ایمان کامل لري ان الخجا بشکر سوایی او شرمندگی اليوم نن وسوء بد حالت فکاتنه دي اسو دي هغه څنګه روح یې پرشته کله ملک الموت یې کله توفت السنه وایا توفت الملائکه وایا کله توفاکم ملک الموت وایا دا ټول په کې نه کوا الله پاک حکم کوي دای کوي زائد المسلم په داسې حال کې زیاتې په خپل مسلمان فالف السلام وړاندې کوي تابعداري استسلام تابعداري خشوع ما كنا نفعل من سمون دفت عمل دبادئی نوکره انکار که وقت غلی کارو کی بلا بسی ندا بلکه هم کړی دا بیشک الله وقت دی خیتا سو عمل دن نشئی دروازو دا جهنم تا هر دل توینا وکا دا هر دل دفار کن جهنم دروازه خالدی تیها پلاس حال کی چه همیشه بوسی دی کله کار دی زه یو څه ګورم پکې درنو ویلش ته پاره اکثر متقیان دي ان کو بس مسلم ما ځان دربهم تاسو ورته نه دي قال يقول خيرا انزل خيرا الله خشر لګل الذين احسنوا پاره اکثر چې ښه عمل کړی دي په هغه دنیا حسن دغه لپاره التخ حال خبر الله او دا د غوړې کوله غوړې خلې دا د مستقیانو د څه شي دی دا بیان جنت تعبن دی د نفي کی ورته چلی ولا لري وایي دې په اړه کومه شعو څه څه دا کوم مستقیم دا څه بیا کته چې څه ویل پښتي طيبين بلاش حال کې چې فاض دي د کفر او يقول واي پرشتي السلام عليكم او دا د دې کفن دا واز راغی یا ایه نفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي او ما دې ورغله نه څه مستدرک د حاکم کې ابن کثیر به غالبا فرصه هوا حوامي مجبله خبر شته یو ځای کې کړی دي نقل کړی دی نو بار تقدیر او دا تقدیر عزیز سلام علیکم ادخل جنتا بما کنتم تعملون بیا اعتراض کوه په عمل خو جنت نه کېږي لا يدخل جنت احدكم بعمله حديث دی اس جنت ليش په عمل باندې او دلته هو په عمل باندې ارباو السبيل العادل دا سبب دی عادتا سبب حقيقي دا الله فضل الاحسان او سبب عادي څه شو خبر پوښي یو ځل ما د مولانا شبیر احمد یا د مولانا شیخ الهند دا مثال مستلری چې کتر جمع وړي او راځي امر ربک فیصل ربستا دنیا کې ادا بیا قیامت تک تک کړي هغه څنګه چې مخکې شي نو دا خپکه ګمو او ظلم لك الله په دې باندې لكن په خپل مسلمان جاته کو فاصابهم ورزق سيئاتهم ناکار بدلی دا عمل اجزت اعمال مسیئه ناکار سیئات من ناکار بدلی ما عملو هر ناکار عمل جزت اعمال مسیئه لا طریقه اطلاق کی سبب المسبب من سیئات دا عمل ول مراد ناکار بدل تا منگا بدل تا منگا عمل ویلی دا مجازا وحاق لوی پنمانی اجباب الخندر حال عذاب وآئی مشرکان جواب مخکمائی وی دی آیتنی پا قرآن کی او پا دری او یو سال سوال دی دری وانکی او جواب یو مخی درس پا انعام کی یو برای چی پا نحل کی یو برای چی غالبا پا زخرف کی شلم آیت نو دا دوی مقامات دي مشرکان وایي کله الله شرک باندې وخی نه وي چې موږ شرک کولای موږ بند کړو جواب پکې مخکې ما تاسو یو پکې صغرا یو کا بل پکې کبرا یو کا نتیجه راوځي دا الله مشت شته دا صغرا او دا الله اراده او الله برازي دی دا دوه مشوره او چې راځي شو دا چې موږ سکو دا ټول د الله په مرضا کو کو کفر دی او تحریمات ان الله په اقتصاد مخکې ما تاسو ویلي ومن شي صغرا ټیک ته او دا کبرا ټیک نه دی صغرا څه نه راځي د الله په اراده دی او د الله په اراده دی نو الله په اراده باندې غیمن به الله خوشاله ما دا دوی محمد غلط دا باندې چې کوم د الله په اراده نه الله په اراده دا خبره کوي غلط او د معتزله په دې معنی اراده او رضا او امر کوي الله امر د فحشاونه کوي نو راضي په غندو خبرونه دي نو مشیت نه کوي نو چې نه کوي نو دا دې مطلب شو بدای چې په ټول دنیا کې دا ټول بدو الله اراده هم نه کوي نه راضي دي نه مشیت څه دي نه امر څه دي نو امر په نشته دی رضا په نشته اراده شته خبر شو مشرکان او رضا اراده شته او اراده شته او رضا شته ان دوا ټول ساده دي او امر شته نو په دې منځ کې څه خبرې کوخه دنیا دې څه کېږي دا ټول د الله په اراده کې دا بنه دا ټول د الله پر رضا کېږي د الله په خوښه کېږي الله په خوشاله او د شرقایت یو مثال پیش کی ما خو یو ویلو بیان په یو سره دا یو نوکر دی فلان دی او څه کی خلک کوئی ته څه کی دا دې بد کا کې هر وخت قاری دی او څه کی دا ته وي نو ایمان راش دی ورته ورشه پلان کې وکا پلان کې وکا پلان کې وکا نو وینا خو وړه او اراده نه ته وینا امر شته اراده شته او چې وایي ونه کړی چې خلکو ته معلومه شي چې دا ته خبره کوم او کوي یو نه غوسه کیږي نو ځکه دا تاسو پرې نه پوهیږئ نو دا پکې مسلې دي موږ دا څه سم وایي مشرکان لو شاء الله عدم عبادتنا من دونه من شيء ولا وتحريم اشياء من دونه وعدم تحريم شيء من دونه ما عبدنا وما اشركنا مفعول به حذف شو مخکې دا محکماویل دي بې ځای وایي چې کله لو اشرکو راشي لو اراده راشي دا شاو دا اراده چې مقام د شرط راشي د دو مفعول به حذف کی ځکه جزات دلالت کوي لو شاء الله رسول لو شاء الله عدم عبادتنا نحذف شو نما عبدنا بدل دا ته چې شرک مکو نه کدا الله شرک خو نه نو موږ کو نو چې موږ یې الله اراده نه کړې نو موږ نه کو او او موږ کو نو موږ الله اراده کړې نو موږ ته لرالو په دې صغرا یې رب کو چې الله اراده نه کړې امو راغلو په کبرام رب کړو اراده کړې دا خو رضا درته نشته معتزله راغلو صغرا یې لوران کړو کبرا او صغرا دور کی صغرا وران شو الله اراده نکړي یو چې راغلی شو دا نشته او یو شی امون دا وی اراده کوي کړی دا خدا کبرا چې راځي الله دې پدې دا غلط وایي دا کبرا هم غلط دی او کاتنه نو جواب صحیح دی هم صغرا دې هم کبرا دې دی ان خپل وکړه دا څه او دا تمام مخکې خبره کړو چې عمر دې د عبادت په چا وینا کړه چا ته تپړ کړه یې کنه چا ملزم کړه یې کنه یې مجوسی ملزم کړه کشته ته ختم ما ورته ویل کا مجوسی ایمان راوړه ما ته الله به اراده نه کوي نو څنګه راوړه مته الله اراده نه کوي ما ته وی ما ورته چې الله اراده کوي شیطان یې پریری ښه فانا مع الشريك اغلب زار چا مرګره ما چې الله تر خدای کې شریک دی او په خدای زور ور دی الله یو څه کوي بل څه زور ور غره نو غره شم دی جواب نه واي مشرکان کدا الله دې موږ یو څه څه ودان لن شي نحن لا بون ولا حول من شي كذلك الله فرمای هم جب تک غلط خبر دی قال الذين قبلهم نکه زمو خبر کې ورکو بسمانی په کوبرات اقدم دغه دغه معتله کې په شکر دغه چې هغه وي چې الله اراده کړی دا الله اراده نه کړی معتله بل څه او هغه څه ویلي چې اراده یې کړی دا دا رضا مشته په حال الرسول دې د لازم رسول باندې الا البلاغ مگر رسول دی المبين واضح دا هی کار خو دی ول نه دی چې فائدہ راوړي او یو څه په بل راځي په دې پوښوي او دلته بحث شوی د شرطیه او بیا پلان ولقد بعثنا في كل امه قسم دې چې لګون په هر امت کې تیر شو کې رسول رسول ان يعبد الله چې بندګي د الله وکړي واجتنبوا الطاغوت او ځان سره طاغوت دا آیات کریمه راواله ادا په توحید باندې اجماع د رسول الله په توحید باندې اجماع د رسول الله او طاغوت کل ما يدل على هر شيء مخکې ما وې دا اصل په پسلې په اخیر وګرځي په ځمکه کې وګوره څنګه انجام ده کسانو تکلیف کوي ان تحرس پیغمبر خدا مخاطب کې الله پاک ورتوي دې کوشش وکړه ان تحرس کته کوشش کې په هدایت دي حرس فرط الاراده ډېر سخت اراده کول نو کته حرس کې په هدایت باندې الله هدایت کوي هغه ګمراه کې الله تعالی او دا غیر پاره مدد کوونکی نشته واقسم بالله دا اوس برا بل خبره کوي چې قیامت نشي قسم کوي په الله باندې شرور دی بیان من قن نه من باطله قیامت نشي جهاد ایمانین کلک قسمونه واقسم بالله جاهدین ایمانهم کلک ویل خبر قسمو لا يرسل الله من يموت نو تکلیف قیامت کې الله پاک څوک ملکی نه غیانه کوي اکته دا بسن کوي انما قولنا بشک وینا زمونږه لشین په بعض یو شکی ان نقول یا رب نکله زید د سرشتوال چې وینا وکړه چې شان پس شي په دې کې مخکې ګل معمول بیا به تویم او الله کان په دې اذا کان تعمل کن کذا په نو آیا موجود شه فیکون موجود شي دا کان نه کتر شه کن کذا فیکون کذا خبر برابر بیا په ما یو بده ویل شي یو ډول دا چې الله په خبرې کوي او الله پیدا شي په کون باندې او کون د الله صفت قدیمه ده باغې پیدا کول کوي د چې کون خالص ده چې کون نه بره بل کون فقط د بل لپاره ترسل راول دا ولا الله ابادو چې نه الله کون نه وي دا اراده وکړي دا اراده نه پس مراد متصل موجود شي خو د مثال ستاري لکه یو امیر دی او بل مامور دی امیر حکم کوي مامور تصدیق کوي امتثال او تابعداري کوي او باید وخت نه تیری دسی مثال شو لکه الله چې اراده وکړه او شی موجود شو دسی مثال شو لکه یو ویو چې آمد چاته وینا وکړه هغه امتثال کو هغه په لکه انصاف کې تقشان دا چلی سو کوئی حقیقت تے اور سو کوئی مجاز تے اچھا کم خلق میں مایا تے وہی ذکر ہوئی اذا اللہ کی خبر کی معدوم مخاطب کئی کہ موجود مخاطب کئی کہ موجود مخاطب کئی نہ موجود تو وہی موجود شاہ نو تحسین دا حاصل شو کہ معدوم مخاطب کئی نو معدوم سر خطاب کی ریشی دا اعتراضات تے دا بلغا چکم خلق جواب کئی نہ غوی موجود تا مخاطب کئی په موجود دی په علم کې نه موجود دی په حال کې تحلیل د حاصل خلل یا که معدوم دی نو دا الله په علم کې خوشته کړ بعد تر دا یو گردان دی په دې کې وکړو نور څلو جوړ وکړو شته هغه څه چې عزت کې فی الله د الله په بارک الله ته کې د الله په حقوقو دا الله د وجه نتیجه ما سببیت وتنفیذ من بعد ما ذلی کسان چې باغدون شوی دی با صحابه کرام وطن په خود اسلام لپاره د نبو هم زیب او مغیره په دنیا کې خو مباعتا حتم خزه ورکول ډیر خلک هجرت کړی پاکستان انسان جوړېدو دلته راغلو اوس دا دین خمه ده که د مدینه منوره صحابه کرام ګوري عبد الرحمن دې دا چې لاس استر نشته نبی ورته نه کې د مخلي دي کومه خوږه او بده تفرې نه هغه ما ته واره خیا بیا دور مالدار شو چې سلو تبر لري سلو تبر او یو تبر لور کې په دغه کې په اتمه حصہ کې په اتمه حصہ کې سلورم په اتمه کې سلورم او سوټ اتیا زر روپۍ یا اتیا زر شي زبیر سے جوی کی فارشید سو دولس لاکھ دولس لاکھ روپے پاو کے دولس لاکھ نن سوا دولس لاکھ رشتے اسی پر الله والخطيب ورکي او اجر د اخرت دې ثواب هغه دین زیات دلته وایي حضرت عمر چې بشاره کې ورته یقول خذ بارك الله لك هذا دا دنیا کې او ثواب په الله دی او دا ټول سوال اجر اخت اکبرو کدي پوری الله سبحانه ها کسان چې صبر کوي د ظلم یا وطن ته واپس درازي هجرت کوي وعلى ربي توکل په خپل باندې اعتماد کوي دا د هغه خلکو کار دی نو دا هغه کسان چې دا دی بیان او درس او ما اتنا من قبل کې لارجان نه کیږي اوس دی خلک وایي چې پیغمبر کې راځي د بنی آدم بسنګ راشي په پیغمبر کو پرشتہ پکار دا نو په دې وخت کې ما تاسو مسلمان خري وای بر قومي کی بوترا تک دوی حجت کنن هغه قوم باندې افسوس دی چې دلیل نه لري او بت سجدي کوي با رسول ګوت ایتونا ایتونی بسلطان دی رسول ته ایتونا پیش کړي نه کړ پیش کړي وما ارسلنا من قبلك الا رجال مگر سجدي نوحي الیهم نغیت وحی کوو پایت باندې اعتراض کوا چې جال ملائکه رسولان الله او فرشتي هم رسولان کوما او د تقوی سړي به نو فرشتي خو سړي نه کنه سړي خو بني ادم ته ویل شي دا دعوت عامه ده هغه دعوت خاصه ده په دعوت عامه کې سړي دي هغه دعوت خاصه ده فرشتي راځي پیغمبران مغزانه شي دغه او چې رجل شو نو معصوم نشو رجل دې مذکر من بني آدم او دې تجاوز عن حد سوء عد الكبر سره مشر سره نو سره او دې علماوي پیغمبران چې تقریبا څلويخ کال مخکې نه هلته عیسی کې په حضرت یحیی کې اختلافات هم شته او بیا پکې څوک سړي به نو خزي باندې دام پکې ویل شي او دلته خو چونکی رسالت په خپل را چې کوم خلک بحث کوي نبوت پکې وي اگر چې ډېر علما خو نشته پکې نوحي لهم وتوحي کولا فاسألوا هذا ذکر تفوسوا إلى أهل علمنا لكن مختير شيء وشي بعض خلک پکې دا وي تفوس پکو او تفوس خو د ژوند نه کېږي شي دا یو سبق ما ته ما ته رسول خبره کوي اساده کوم سره خو هغه خبره کوي ما یې نبی په تفوس کې د پیغمبر هم تفوس نه کوي وفات ته کنه یا هو پیغمبر د ما یې دا خبره کوي دا حدیث ما یې دا څه دی نشي دلته مجتهد حي کوم نه کوي وسهو غیره تقلید با مجتهد نه کوي د بل سره چې چا کې اجتهاد صلاحیت وي په خپل په قران حدیث باندې کوي او یو کوی نو ته وایې ته یو کوی مې قران څو قسمه ده ما رحمت شي نو حدیث څو قسمه دي زه خبر نه بیا حدیث کې دا پکې متواتر دی او دا پکې احاد دی دا پکې مشهور دی پیژنې دا پکې صحیح دی او دا پکې حسن دی او صحیح څه توي حسن څه توي ضعیف څه توي څه پیژنې بهر تری خبر نه او زهر سره واقع دا به وسلې چې په چا کې صلاحیت اجتهاد دی قران ورو ورځي خپوي چا او دا خبر شامل نقل کړی دا او مولانا مودودی نقل کړی دا اگر چې تبکه وره هغه وی د عالم دغه تقلید او د غیر عالم په تقلید کې فرق الله غوړی تاسو چې غلط خبره وکړه دا شامل کتلی او زمان بار بار نولی په دې مسله کې زه د ابو حنیفه مسلک پرې دما د اسونو په هند قائل کې زمونږ د څنګه یو د مجتهد نو د خدای په تابع او مخکې اسرائیل غیر مسلمان دي او زموږ وطن کې اوسېږي او ذمہ ورکړي نو دې کې کنځل پیغمبر ته کې خیر دی ونې زه خدای نشم برداشت کولی تاسو ولې منه مخکې تل سره پر په مال کې روان دي خو دا جنگ کې وي په دې جنگ په دوران کې څه شي دا څه وځم ونې نه پرې نو دا خدای مو حنیف مسله کوي ورسره کا تاسو وکولای شئ ډېر مسلې دي لکه بسم الله په مانځ کې ابن وهب دغه ابن وهبان وی واجبہ فتح القدیر زما سره پتر فتح القدیر والا وای په مانځ کې لاسونه یې خودل واجب دي زنګولان یې خودل واجب دي او ته یې خودل واجب دي او څنګه یې خودل فرض دي او اکثر فقهاو چې دا سنت دي تاسو سره مرګي کنه دا پکې دا سره مطالعه نه کوي کنه سره یو پس خبره ده کوي دا تلفیق دی او دا پلان کې او دا بحث دی مقتضى الكلام داغي چې نشي فرق تقليد ائمه المذاهب الاربعه او تقليد غيره راوي الله بن حجر غير شرط په تقليد غير کې چې مذهب داغه مدون شروط محبوب وي معتبرات سکیج مخالف اربعه او شرط مخالف اجماع بیا وایي چې تقليد دبل شريکي د عمل د پاره خپل ځان له خپل مسلک باندې لیکن که ته فائد ګوتی شو قاضي شو او پاتې ورکنه غره په خپل ځان مسلک جوړه کامل د خپل مسلک نه بهر کنه کوا ته افتاء قضا کې یو مذهب باندې باندې بیا روان دي امام وي دا د تقلید مجتهد لپاره دی آیات وځي مجتهد هم تقلید کوي ځکه چې خپل نه کوي په ځای کې نه کوي بیا بعد وی چې لکه قیاس مکوا لکه چې مکالف واقع شي لکه ته حکم معلوم قیاس وکړي شي کړي اکم تفوس پکې تفوس پکې لکه قیاس وکړي تفوس پکې جواب شي چې جواز عمل په قیاس باندې د اجماع صحابه دی ول اجماع اقوام حاضر دي مخکې یو ځل ما په دې باندې ویلو پیغمبر خدا وفات څوک مشر پیغمبر خدا وفات خلیفہ څوک بحث کوم صحابه را پوت شو علي سي جانو چا چرته پیغمبر خدا زم په ژوند کې پیغمبر خدا ابو بکر راوس نماز ته پاري مړ د مانزه مسله کوم رحم انده کدا دی دنیا مشری دا مانزه مسله اهم وا نو په دې باندې قیاس سو د دنیا مشری قیاس کول نو قیاس وکړ تاسو کو صحابه کرام اجماع د امت خط فاضل غیره نو هغه قیاسات کړی په قران خپلدل نکړي مکوونه تک دا ځان له باب دی چې په دې سره بحث کوي او جواب د بلغه اوره دا پس نزدیک دا د پیغمبر په خبره ده دا په پلان کې مثلا تقریرات کوم مې ته تقریر شته او که پوي جنا بالبينات والصبر يتبين للناس چې خلق ته وضاحت په دې ځای باندې مولانا مودودي دا حجتیت حدیث په سلسله کې کوم بحث کړی دی د پرویز خلاف او د ډاکټر عبدالودود خلاف دا یاتنه پیش کړی دی او د دې تم وته لګي لګي مطلب ته وین خلق ته به خیر ما نزل الیهم هغه چې ته لګي شي دی په مجاهد سبوته مجمل تاسو خبري یو تختی وایي یو ته مشکل وای یو ته مجمل وای بل ته مشابه معنا یې پټه ده خفي شو مشکل له لکه سوچ غواړي په خپل اشکال کې په خپل جنس کې ورته نشهر یو سره دی او غدا نو په شان برابر دی از تیر سوچ دی یا بدل یا بدل سوچ کوم کم دی مشکل شو مجمل دې څه به ترجمه نه راځي څو چې مجمل دې وضاحت نه کړي مونږ وکړ مونږ مونږ ته وایي ترجمه په لغت کې دعا وا یا خوځیدل اوس ترجمه څه ده نه خبر مون څه ته وایي پیغمبر راغی او چې فقط تاسو پورته شته لري خو لري کله په مقدار کې د مجملاتو دارګ مشکلات شو او د ظاهر خو ترجمه ته حاجت نه او دې په اړه خلک سوچ افامن الذين مكروا السيئات ايا ځان دي خطرې کوي يا ځان چې کوي بدو لره ان يخسف الله بهم الارض ځان دي خطرې کوي ايا ځان دي خطرې کوي يا ځان دي بني کوي د سن ځان دي خطرې کوي چې دنه کې الله فضيله فزمت او را شهيد عذاب د هغه طرف دي خبر ايا ولك الله خبر دي تقلبي پسلو راتلو کې دي خوا خوران دي او عذاب راشي دې خلاص دي او یا خدام یو چې علا تخوف سره یو لاول وری پستغنا ان علامات تازه براشي یا یو قوم مل تبایرا ولی او بل نه راغلی نو وی نیول دی راول سره یو راول یو قوم تبا شو یا سن نخیر راغلی سخت هواګان راغلی بشک رفستا بی اندازی مهربان او رحیم دی دا تخوف سره دغه نیول کوي لاول کوه چې خلک توبه باسي توبه باسي دام د الله کار دی چې کله به نه کو کله به نه ایا نه ګور خلق هغه الله پیدا کړی خلق ما خلق الله اتری من شيء اشیاء یتطیو کجیږي زلال رسول ځان ما سپهین راشي سورې بدل شي تایو کوي ان جميع خیترت والشمال ذکرت صد الله سجدکون کی لأ الله د سجدې خو چې کوم متعارف ته کوم راځي سره په ځمکه کې خو سجده شو د لغت په لحاظ سره تذلل تابعداري دا لغوي ترجمه ده تابع د الله دی کله سورې دی خواري کله سورې دی خواري وهم داخلون او حالت ذلیل دي تابعدار دي خبره لاري په څه کې په اشیاء کې اشیاء خو بیا عقل دي او یا قلب پکوم او دلته څنګه سجدي او سجده خو د عقل صفت ته نه مو په داخلو کې خو صفت ته د یا تقریبا مخ وإلا اشتو فقط الله لسجدي هغه څه چې په اسمان کې په اسمان کې او پس مکه ټول الله سجدي بیا په وایا سجدي خو باز خلک کوي او باز نه کوي جوابونه یاد لرم په سجدا تابعداري کوي تابعداري د الله د ارادي او د الله د ارادي اثر یا طبعا او یا انقیادا لتکلیف یا خو الله حکم کوي ته خپل اراده باندې خبره کوي سجدا او یا د الله د حکم تابعداري ده سجدا باندې تابعداري ځکه چې يخافون من فوق نفوس لري او يريد د الله د عذاب ويفعلون ما يقول کوي هغه چې د ظاهر حکم شوی دی د دې آیات باندې دا معلومه شو چې پرشته هم مکلف دي زکا مکلف دي چې امر ورته شوی دی او بیا یا هم کیږي او یا څنګه دې کوته کته دا عذاب خبروي تمه او سره هم مرګره دا دین مالش پرشته هم مکلف دي جلت کې وباسي جماعت د کمال او طلب کوي ما رسي جلبو لنفسي څنګه ځان له حاصل ونشي او نه دفع کول شي ته ته پلان کیا دا کار وکا دا خو یاد شو بیا بعض کابل استاد سوبیا بعض مشران سادهګان سوبیا قدس الله تعالی عمري چې دا اخیاویات څه جواب دي دا څه کوي اته چې استغاثه ولې ته کېږي چې بری حضرت چې الله پکې حق د ظاهر شوی دی وای منځونه ورته هم کا روزي او هم نسا عبادت کو بری شرط چې بری کې د الله حق ظاهر شوی دی پوه شو کنه مولانا مورین یو خبره کړی دا پاره دې یو خبره کړی چې علم غیب خاصه ده الله او ته ذاتی او عطائی پکې نه ذاتی د الله دی عطائی ناغه ګټي ونه چې عبادت ذاتی د الله شو او عبادت عطائی د غیر الله شو کوي کنه د الله د پاره دي ذات کوما او د نور د پاره عطائی کوما نو فرق څه شي کوي کنه غالبا مولانا په دې نه مستي دی هم وایي چې الک ولی کچې چې وباسي په دوه حصہ دي دا ولی مخلوق دی نو څنګه ناروا دی دا ولی د الله حق به ظاهر شي دا الله پاک ولایت وغیرہ بری دې چې خبره کوي دې ته اته تخام قداوي او عبادت د الله کوا په دې عزت دې کې د الله حق ظاهر شي دې دا د دې وجه نه کوم عبادت هم کوا عبادت الله کوا نو دا پکې طريق المامون هغه لار چې د امن لار ده عند كل رشيد چې څوګلار ګمن کې قصد الاستغاثه والاستعانه فریاد کول او مدد وکړل په الله پر بنکا او سبحانه الحي القادر العالم بمسال عبادي فإياك والنظام في سلك الذين يرجون لكم جاي ځان ساته چې په خلق وردان نه نشي چې غیر الله نه پیدا سمع لري په یو بار بار په غیر فلمانی او دا خبره دې ډېر سخت کې دې هم دیم د دې زمانه کې کنه دا کتل دا خلک څه چل کوي دا ټول وقال لا ولا لا لا تخذو اله الاسلام من الفرد وما الله انما اله واحد بشك الله يوم الهان من ذات دوا موصوف صفات والي او معبود خو يوم دې په صفات واحده دیو سوی پلایتی بیاوی دلالت کئی چک عمل دکتر عوام نسوا الجوار اللہ غیر طرف بل چاہتا شریف مما لا يملكو لهم مالکان د دې په اړه بل وایي چې ځان لپاره نه فهم ولا ځبن عند حساب الزوري بل تشریباتي اگر ځان نشي کولای او زیات هر ایماندار په ورځ موعود باندې چې بعض متشیخین ځان ته شیخ وي ما ته بچیا او زه وکم ایاک ثم ایاک ځان ساته ځان ساته چې الله تعالی مصیبت پټین کې आवाज ونه کړی ان تستغیث بالله اذا اختبا دهات فإن الله تعالى لا يعجل فيه الله قال السؤال ذر نقم لي خام یو ځل ان دې دې کما تقریر کو نو توحید باندې سبق کو درس نو ورکړو او دو مجانو نو مې اسناد خو لا غي مجانو دې په تقریر نه کې درې مجان دا غلي یو د مردانو هغه اوس نشته یا غم زما خدای مرد دی درې وانه اوس نشته تقریر باندې کوي په دې ساکوت کې عبد الوکیل نوم یو حدیث یې وو هغه تقریر وو کی که غلطي ویلې نو تاسو ته کنه تاسو سره کینې کنه چې کومه غلطه ویلا دوی ته نو ما په توحید باندې بحث وکړ قران آیتو دا چې تقریر کول شي چې خبره خلاص شو نو لا ما ته یو صاحب پکې وای په توحید خو سبق وې ډېر او په کرامات بحث ونه کرامات نه دغه لاندې سمته نه دا وته دي ته کرامات اوس کرامت دې دې کرامت ته الله ولا قدر ور کوي الله یې عزت کوي کرامت هم د الله کار دی دا ټول نفس د الله دی خبر ده دې پر کرامات کې په دې وایي موږ خلک اخته کړی فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون ګرځوي لما لا يعلمون د پاره د هغه عالم خبر نه دی د حالاتنا لا علم احوالها وانها لا تضر او خبر د دې نو چې نقصان او فائدہ نشته تالله الله قسم تسلم تفوت وشي اما كنت او ګرځي الله لره بنا ملائک بنا الله سبحانه الله لره پاکي ده ولهم ثابت ما يشتهون هغه دې خپل شوقي زمون زامن واذا بشر هم بالنساء چې کله سره خوشاله کړي په دې نه بشر نه خبر کړی شي دا په دې موږ ته حکومت دی خوشاله نو خبر دی اشاره خوشالتیا ته ویل شي نو دا ته حکومت خوشاله شي په دې مثلو دی وشوا ځل لو ګرځي وجو مطلب مصدن تکتور تور کړی شي د حیا د شرمېدو او د غم ځل معنی اقام نهار صفت اللتی تسندو للاسلام مخې راځي چل شي او قدیم دک وي د غصې چې لور مې ولې وشوه دا ولې وي ځکه چې د ښځې لور شوې ده اسماعي یو ښځه وه لور شي وه هغې ته زلفا ویلی شي نو خاوند یې ولګېد او زلفا موږ له اوس خوا نه ورځي لور شوې ده نو ښځه وایي ما لیا بزلفا لا یاتینا یظل فی البیت الذي یلینا يعرض الله نزل بنينا وإنما ناخذ ما يعطي کله چې خوشاله شي سره پکې نه باندې وګرځي تو مثبت پکړه شي او د غوسه دي ایا تعالی من قوم د قوم نه پکې جوړ شوی دا من سوء ما د ناکاره نه بشر به دې کې خوشاله کړی شي ته دې خبر نه دا ما جوړ شوی دا او تعبیر په ما ولیکو دا چې بیا عقل ژوندۍ خاصي دلته نقل کوي او صلی رسول الله باغ خدای دې قسم وي چې په خلې غلې اسلام خپل رقم راځي مسلمانانو پس فما په جاهل کې ولور خل د مهنت د دې خسته کا و مې استلا رانا ما یو کندتا دې اجو راو اون ګورته ما ته ځا پلا مر دې کړم دا خبر چې ما ته یاد نه ما له پیدا نه کړ اسلام دې جاهل خبرې اسلام راغې خبرې ختم شي یو سړیوال د بل نه ظالم نقصان ځان تر رسي فقال بلا اذا سمرا دا ظالم دي د خواري نه مری په خپل جال کې د ظلم د ظالم بل روایتو ابن مسعود او قریب دا لا جوع لري دا چې متمنګا غونګټ وایو دې په سوره کې په بنی آدم په ګناه باندې معذب شي بل روایت تشکی احمد کی زود عنه ګناهون د بنی آدم دا ځکان په سوره کې ختمي دا ټول خبرشته ما تکره من دابا ولیکن مهلت ورکی ترنیتی مقرر کو کله پیاس نیټر موسیقي یو سات نه مخي او ګرځي د الله لپاره ما کړون هغه شي چې بد دي ځان لونه وتصفو بیانوي استم جبد الکاذب غلط خبري اغلب فکر ان له اسلام د پر خان جان دی قیامت کې بد الله تر زمو خو حالت دی لا د سندا جرما یقینا ان له ند پر ورته وانه بتون یو پت ورستو کړی شي مفردونه مقدمون معدل دی مخکې کړی شي مفرد یا ورستو پرې خو دل شي او تر زمو دام کې شي افرتو قدمته او دامل شي مخکې کړی شي وي جهنم ته الله قسم په الله دې خام خلق لمغه ومو ته پاکستانه اغي ته هم پیغمبران راغلي دي او هغه تکلیف کړی کسته کړی شیطان عمل داري دا شیطان داري ولی او اقدار دی په وخت سره اليوم النور او یو پر عذاب درمار دغه ګرم په دامه کې دا ویل ته بینهم مګر کی وضاحت کوي چې الله اختلافي او هدایت او رحمت په اړه کوي ماده دې ته وایي الله غزا ته دګری د اسمان نو وو ژوند کې په یو باندې زمکه په استعمال کېدو نه په توشي دونه چې په دې مذکور کې دلایل له قرت بعد قوم يسمعون من کی مراد سمعنا او قبول سمع الله ما وان لكم في العام العبره تاسو سره په دې چار پایانو کې دا خاص عبرت دی د عبرت ترجمه کې عبور تیرو ته وایي ما عبرن يعبر به من الجهل لار دا د پیریدو د ناپوهۍ نه وپوهې ته ورسېږي عبر عبور التجاوز من محل آخر تاسو په دې پر اشاره کوي لوی عبرت ته لوی د پیروز دی لوی د سبق دی نسقيكم تاسو خربو مما داغین فی بطونه چې بطون د انعام فيه انعام هو ګاندی بوتون ها پکار دی بوتون دی پکار دی دې جواب کوي اسم جمع دا اسم جمع کې تذکیرم کېږي شي تعلیثم کېږي شي افراد کېږي شي به اعتبار دی او تعلیث او جمع به اعتبار معنا هو کمانا ته ګوري د جماعت شو امانت شو لپته ګوري مفرد شو اصل له دې خالصا خالص صائغا خطر دې شرعي د بارو دلته وای حیوان چې کله غذا وکړي کنه نو ورسې کی ستا د خېټې د خلې وصل الى مات والى كفي انعام نو کلا پاخشي حد اول راشي چې صاف پاتې شي نو جګر تر شي چې کوم هغه فضله پاتې شي چې هغه تمنګا سوال کسي ورته ویل شي دندګي ورته ویل شي او نغلات کلمو یا چې کبي تلاشي نه تفخشي یوه نه دی ورشي دا د امتنان مقام شو نو چې دا لحاظ ساتي چې قران کې مخکې رسو شته ناسخ منسوخ شته دا خبرې پکې نه نو معلوم شو چې نشي حلال شو دا څه وو او مخکې ځل ما ویلي چې په قران کې څلور آیتونه پکې دي لاول دا شو بیا په شرابو کې نقصانات او څنګه من خمر والماسر قل بنا اسم كبير بیا دا رستو یا ایو الذین آمنوا تقوا الصلاة بیا دا رستو یا ایو الذین آمنوا انما الخمر صلو رمنا دې د شراب له سکر مستقر حلال شو لیکن تفسیر دی راوی راغله دی دلته الله پاک هم احسان جمع کړی دی رزقا احسنا او هم زور دا زور ته هم پټه تر ما ده چې تاسو په دا غلط کار کوئ دا د حرمت نه پس شي اشکام خلق دي حرمت نه قبل دي خلاص امتناس دوار امتناس او بیا پکې ابو حنیفه هو نيو من ماء العنب اذا غلا واشتد وقت بالزفر كچو بدا انګورو چې جوش وهي زختا شي او نشه پیدا کی دا حرام دي مطلقا کچا ما نشره وليو کنه او دا غینه ما توا مثلث ته یا تلا وغیرہ دې کې نشره ولي حرام سره په محرمات باقي پکې حلال او هغه شی چې حرام دي چې کوم نشره وي نو په دې باندې که تاسو بیا مطالعه کوئ دلته موږ ګوره او قرطبي په دې وخت کې حديث فيش الخمر بعينها في النهر والكثير والسكر او نشل عاكل اخذ الدار القطي او نبي حلال ده ذهب ابراهيم النخي تحاوي امام ده زمان السكر السوري ومن تعلم او دبا لسي بس روان لي بحث مشهور شو السكر نشيت هم ويلش وشراب هم د ګډون مزه ته الله الهام کړو په سینه کې ورته دا خبره واچوله په هه کړ چای الهام ما تفسیر الله مسخر کړه تاوی دې لپاره ال النهر د ګډون مزه پس ما ته مدرسه وای ها غو ته مدرسه مست هم مدرسه یو دې ته مچ موږ ته مچې وای دا موږ په کې مچ او مچې کې فرق وکړو اړي خو مچ دې په دې پوښي خدا دې نزد شیرین درې په پاک نه د اتفاق مګه شهد می شوت پیدا د مچانو د اتفاق من د مچو د اتفاق نه ګوین پیدا شو هغه ته مګه ان تحذی جوړه کا د جبال دغونه بوتن کونه په غرونو کې ګوګي جوړ موږ ته ګوګي وایو کونه ته وایو ومن الشجر دونم جوړه کا ومما ده سفرنا يارجو چې خالق یو چتای د انګورو د فارا د بوټو د فارا سرسپونه جوړي فاري ثم کلی دا خورا من کل الثمرات دا طول میوونه دا طول نو خوراک نه کوي نو کوی دا کل د تکثیر د فارا دی سو کوی کلی عرفی دی کلی تکثیری شو ډیر میوه خورا اسوک وینا دا پکې عرفن ټول دی پوښوي کله چې تلخیص وای انت پکې دوه قسمه استغراق یو ته حقيقي وای یو ته عرفي وای جمال امیر الصاغه بادشاہ لګیدل دي ټول زرګران غوني د خپل کلی د خپل وطن او د خپل علاقې د ټول پکې څه شو خو دا ټول نه حضرت امام رازی په کتب الطب کې راځي چې الله پر مخلوق یو تدبیر کړی په دې هوا کې فل لري فل فل څو ورغون د شی راځي هغه ته وي لطیف کې له شپې څخه شی راځي لکه دغه پشانتي د دې یخ پشانتي په دې فانو باندې دغه ځاله په فا واړه او په فانو رفي داغي نه دارمه داغي نه ترنجمي پیدا کی دوی جمهور علما په دې قائل د خلون راوي او د حسن بصري او خبر مخکې در شو لباب البر بلعاب النحل د غنم خلاصه او د غبین د مټې لارې دي او خالص وړي دي چې مسلمان خامخ کوي څنګه د شان راوي دا په دې باندې اکثر خو دا دایي د خلونو ګلټي وته وای د حريري او قبل په کوم شو وکړه مختلف الالوان رنگونه بدل دي سپین دي سزجر دي سسر دي ستو دي سګره دا الله اراده ده اسو کوئی نه د غیاګانو د خوراک نه سو کوئی د موسمون د خلاف نه اسو کوئی د ګډین د مسو چې کشري دا یو حکم چې ځوان دا بلو چې بډېګان دا بل مدافع اختلاف دي د عمر الحسن او فيه شفاء للناس په دې کې علاج د خلق لپاره یا په خپل لکه بلغمی مرض د چاوي د چا په بدن کې وبډي شي بلغم لا اخراج کړي وي دا د لپاره وي دي یا دبل سره کې دي نو بیا به څنګه د امکان کې معلوم به جوړي او په غوي کې دې صفت دې خلق توي الامين امانتدار دې معلوم خلک جوړي کنه دا خلک خرابي کې يحفظ قول ابيتي طاقت داونه خرابي او پاګو اله کار نشي کولای نو د ټول بلایا فيه شفاء غره شفاء نه کړل او الشفاء من ده ویلي نو دی ول سائل عادونه پرشته او د باز پر نقصان چې 50 افرا غالبي شامي ولا نقل کړی په بحث کې چې هغه دي ګډین حرام دی په باندې دغه چې ګډین نقصان چا کې صفرا زیات نه کنه ازیار یو بو ګرمه په موسم کې ګرم ته ځنه هغه لپاره بند نه کم شي چې نقصان رسي بدن ته دا ول بند دا بینه کو حالات شي له ته بینه کو اوس پرېز بته کنه یو ځل هر کلی روان دی یو څه تر تللی نو چا ولا کبیر راوړي وی انک ناقهم تی مخرا ته کمزور دی د بدن په لکه اجلاس ته مخرا بیا ولټه په قصه وی خرا دا قصه ستاره پر دا خلک خو اکثر په دې مړو دي ډيري خلک په دې مې ډوړې ساده د سپور شي او خلک بلال هم د کو خلک پاتې شي ځان له مفقونه ته په وای ګوره حلوه په خاطر کنه نو مې چاله په خاطر ازما استاد مولانا احمد علي مرحوم ناغه په ویلې زم په لاهور کې اداري ده روان وي د دې بوی عاشق رسیږي عاشق دا پکې خلک وایي نه حلوا خو بخوا خو د ځان لپاره بخوا دا ځینې د مولي مبارک بخوا کوي به چې په دې کې داري نه پاتې کوم څه والله خلقكم الله بلکې ثم توفاكم بیا تاسو روح ومنكم من يرد بعض الناس واقف الى ابن عمر لاند عمر تسفك عمر اخصه واحقره سوق وقت الحرب چې قواتك کمزوري شي حواس خراب شي چاوي پنځه او یا کاله چاوي لس اتیا کاله چاوي پنځه کم سل کاله دې تقلید پکې نشته کې چا کې دا بل اکثر خبره وي او ایو صاحب دي په دې مختصر کې اوسې دي ان الثمانین فبلغتها اتیا کاله او تا دوت الله ورسې قد قد السمي الى ترجمان زما غوګلو دې ته محتاج کړ چې ما ته بار بار خبره وکړه یوازې جو خبره نه وره نو دا چا په یو حال کې دا چا وګړي سفیان ابن عینه مبارک راځي هغه او یا حج کوي دا اتیا او کال عمر پلار د کوفه او د سره د پلار افسو نو پلار صلی الله علیه درس کال په عمر کې روان شو حج د حج نه وکړو کول یو کال چې راځو یا الله کال نه د حج محرومه کوي مو یو کال له بیا حج کوي یو کال له بیا یو او یا چا او یا یو کړو بیا ولا ویوال سره شي به چې یا الله کال محرومه کوي د دې مطلب چې جاری باندې نو سوال ونه د په دغه کال وفات شو حافظه په دغه کال خراب شوه دا خلک د سفیان بن عینه حافظه په دغه کال خراب شوه دی وجنه محدثین حضرات چې ډیر بډاګان چې بیا حدیثونه نه وای ځکه چې یې غاښ خراب شي ومنکم من رد الامر لکه لا يعلم دې لپاره چې نشي معلوم ولې لکه ترجمه خو نه معلومه دلته وي کنایه غاښ نسیان دي شي څوک زیات علم نشي کولای او دا کې لام د عاقبت ته نتیجه دا شک دی نه پويږي پس د پوه نه پس سبا دی کشف یوشي بشک الله علیم او قدیر دی دا دغه شی عمونا د الله په حق دی الله په حق والله فضل بعضکم على بعض دا اوس پکې سوشنزم راوړي سوشنزم پیژنې سوشل او ایزم ایزم مساوات کوي سوشل معنی قومي قومي مساوات دا پکې ترجمه کوي سوشلزم ګره خشه دی بچ نه دا ډیر فرق دی تاسو مو وایي چې بلاګان تاسو به څه وایي نو سوشلزم دې ته ویل شي چې ستاب هم ملکیت نه زما به هم نه او کچرته ټول برابر دا الله هو الله فضل بعضکم الله باغی مالدار کړی دی باغی غریب کړی دی باغی خسته کړی دی باغی برسکړه کړی دی باغی دی عمر کړی دا خبره مکه او باغی مالدار دی ټول برابر کړی دی سوشلیزم نشته خاطر اسلام کې یو بدکا پر کوي نو بل دی اخلي یو بدوه دې د ملت اخلي او بل به نیمه ور کوي یو لبا اتم ور کوي نه چې برابر خمور نه ورکوا هغه سمي ور کوي بل نه ور کوي مساواتونه به نه وایي ښا اسلام کې مواسات څه مواسات پیږي غم خورګي زمور مو دی وګړي ډوړې ولا ورکا زه پټ مو ولا ورې جامي ولا ورکا زما څنګه نشته وګړي دې دې څنګه دی وو ورکا مواسات غم خورګي کوا وای اصول یې په سیمه له دا چې نه ټول برابر کا او ټول وایي چې مالداري یا ټول غریبانان چې ټول مالدار شي نو غریب پکې څنګه کې پر زکات په شان څو خدای اغنیای و ترد الى فقراهم اشتل غریبانه شم زکات وسو ورکی دا ټول خبره غلط دي ښا والله فضل بعضكم على بعض دا اوس پیسې دا وخت کې سیمه ښا یو زمانہ وا موږ به قران اوریدو په غیر باندې لله ما في ساتون دا الله دي دا دې فيها زمان سبب من لله ما في السماوات والارض الله دي تاسو دا غړي وایي وایي ما الله په خبره کړی با تاسو باز کوئ فآتاكم من افضل مما يعطي مالك غلام لم يوكل فما الذين فسدوا ندي اكسان چې غره کړی وهم الملاك مالکان برات دي رزق واپس کوون کې د خپل روزي چې الله وکړي علاوه مرته ایمن پاره چې مالکان دي د خیرات نو غلامان اسلام کې شته راځي چې دوړه برابر شي اګور تاسو خپل مملوک یې کنه برابر وي خبر خپل کې خدای دې موږ جو الله فضل سینې څه پام شو چې باز سره بمادار وي باز بغاری وي دا د سیغې نه پام شو بحث او څوک غلا په دې کې والله فضل بعضكم على بعض في رزق وما الذين فضلوا فهم چې دوی سي لري چې څنګه کوي بلا د ټول واپس کوي خپل روزي خپل عيسى حلال كيمانهم او في ثواب او دا څه په هم راغلي دي چې بعض خلک بیا دا خبره بد سړی یو لار به کولاو شي مختلف خبرې کوي ته شادي چا ته پوسو کو چې واده شي اذا کو واده شادي شي دې مثبت ته وي چې په هغه واده ما څه شي دا په دغه احکام الوطن ازواجا بيان لتعنسوا بها چې تاسو ته اون حاصل کی او تكون ذالک مصالح پر خپل مصلحتونه برابر کړي او يكونوا اولادکم مثلا تاسو بچی تاسو په شان شي او لازمي مطالبه جوړي خادمان څوک وي خادمان دي مراد دي څوک نسيو کړ وسيت مراد دي خدمت کوي ولا کوم ته مخکري من الطيبات فاض خوراتنا اللذائذ اپا بالباطل ایا په باطل کې بوتان دي ایمان راوړي په نعمت الله او الله په ذکر کې انکار کوي او عبارت کې سوا د الله نه مال یا متوا چې مالکان دي دوباره رزق د رب اسمان طرفنا نو د اسمان نه بیان کول شي نو د زمکه نه تا یا پیدا کول شي ولکن طاقت شته دي نو معبودات باطله او مطلقاً فرشتي دي کوم نه کان دا ټول دا کار شي فلا تنو الا الابصار الله لم يستعد نمو جوړ وي مراد وربوسن الله الاشراق والتشبيه الله ترى پلان کې بس الله چې کوم دی کنه د دې مثال دی د بادشاہ او د بادشاہ وزیران وی مشیران وی او د بادشاہ درسي د مشیران په ذریعہ باندې نو د دې وجه د دې سره دا ټول خبره دا پیلنه الله دې مسلم نه جوړ پرې پوښي بشک الله په هدي تاسو نو الله په خپل مثال جوړي ځان لا نه جوړي با او تبول نه جوړي ضرب الله مثلا الله به څنګه مثال عبدا یو غلام طالبان چې کوم یو کوي کنه یو تعبد وي ته حر وي اما کوم د عبد تلوت قسم ترجمه کنه عبد بحكم الشرع لك العبد بالعبد والحر بالحر یو سړی دی اسلامی حکومت جوړ شو د کفار د وطن نه سړی راوستو قضی راوستي حکومت تقسیم کړو دي ته غلامان ویل شي دي ته وینځي اعمار شي ابد شو بیا دا ابد زما دې مال حکومت راکړي دي زی به خرصوم د غواو نه په شانتي اصول کو سره کوم نه لاله بخش کله کله به دې مکاتب جوړ مکاتب په دې دوه پیسې راکا ته بالا شي نکل وو سره کوم مکاتب کله یو کوم څه مون ته بازار مکبر شو کله وجینی وی خزبوی مالک به خواله ورشي یو لور بیاش نه غیته ام ولد وی د خالد سړي د خفوفات نه پس پداري غیته سوی هغه ته ام ولد کله به ام ولد شي کله به متبر شي کله به مکاتب شي کله به خالص مړی شي ان ورته وای کین هغه کلام دی عبد مکاتب او عبد مدبر دا خو عام شي او کله به خالص مړی نو الله بیان کړی د مثال هغه څه دی عبدا مری مملوکا چې مملوک دی لاس په لحاظ سره هم مملوک دی او د رقبې په لحاظ سره مکاتب شي نه آزاد هم وي او مملوک هم وي رقبه مملوک وي او قبضه آزاد وي نو عبد معذور پکې ومن ابل دې رزقنا کوم خوراک پکې مين نه خپل طرف نه کوم حسنا یو آزاد دې چې آیا دغه عبد مملوک او دغه آزاد برابر دي نه تاسو راځي او د الله لپاره مړی وراخلې او د الله ته په بندګۍ کې شرک دي عبادت دې څه کړي وړي وایي په وایي ته خو د خاص کې نو د دینه سرن پټ وجهه پلاټ طاقت دې څه چې آزاد دې کنه او بل تسوي هغه ته وی عبد هغه عبد چې یو مزار یې کړو لا شي ځکه چې معذور نه لري چې معذور ته عبد محجور هغه به خلقونه نه کوي هل یستویانی ایا برابر دي دا دواړه الحمدلله حمد بیتو الله لره هل يستوي هو ایا برابر دی دا ابکم ومن يأمر هغه څوک چې وینا کوي په عدل باندې چې وینا بل عدل کوي نو دا شو چې وینا کې خبرې مکول شي او خبرې چې د عدل کوي نو معنا فهم هم لري خوبت تیجن منطیق فهم زمور عین ورشت یفی الناس مهمات او په یو کې په عدل باندې وهو ابي پني غلام روان مقصد ترسيد جوړ برابر دی وایي ولله فقط الله دی غیب السماوات هغه پټ اشیاء چې اسمانونو کې دي پس مر اذا پټ وي د غیب شو اسمان او مکه تا یا خدا غیب قائم کیږي مدلک په اسمان او مکه په حال یا قائم لکی یا مراد کنا غیب السماوات والارض چې دا په اسمان نو کې مغیبات انسانان دي کنه دا غیب اضافه دي تفضیل راته دا غیب پدې کې بیا ورته دا جزئیات جزئیات معلوم شي نو په دې کې استعداد د کلیات د کوی حاصل شي نه ته عقل بالملکه بیا ورته اشیاء حاصل شي نه عقلي بالفعل شي بیا چې حاصل شي ځاني نه پتو حاصل تلاشي او دا حاضر زړه ته واپس کېږي عقل مستفاد شي دا په دې فلسفه کې هدایت الحکمت شریک مت شوی نو عقل حیلانی عقل بالملکه عقل بالفعل عقل مستفاد وجعلكم السماء غرو سره پر الله او ربل ولا فساد بل ولا فساد زړه ما د پوښي دا الله دې وأبارك بجل وأشعاج محض اساسا سامان دې قائم پکې جوړ شو پوستین پکې جوړ شو جامې پکې جوړ شوې دا پکې کوا او متان او د فیدی اشیاء دي تجارت کوا خرڅول غسل کوا الہی ترحیم پوری دقسی پورا کئی نعمت کل پتاسو ماندی او دیده پا تسلیمون چه تاسو مسلمانان شي اسلام راوړي یو ترجمه بس شي د آفاتن دا ترجمه کوي الا تنتو بما اسبق عليكم فتعرف حق من مسلمان به دا ولا شي او دا کې شي ستاسو شي دا تاسو فإن تولوا کدی واپس شي پتا خو رسول الله یا جابر دې چې کافر دنیا طرف ته وهم لا استقم او دې طرف د اقوام چې دې اطاعت ملامتیا ته وي ځان ملامت کوي او الله راضي کوي لفظي ترجمه یې سره عاطف ملامت طرف د ملامتیا ځان ملامت کوي او مطلب څه الله راضي کوي د ځان نه ملامتیا نه کوي او الله ذکر لا يكون ايزيد عقب ربهم غضب ربهم بالتوبه والعمل عاطف ملامتیا ته ویل شي او کله چې ظالمان عذاب لره نو بشپکې دین عذاب او نو ته مذکر شي تاسو موږ ته ویلو چې موږ راپسې شي ما ته زما عبادت کوه ما ته والقو وړاندې د شرکاو یا د مشرکانو الله ته یوم الدین په یو کې الصلاه او تابعداري الاستسلام وذل عنهم فنحن ما كان فعل هغه چې ځان راخلو اټول تلاله نو په دې کسانو باندې به څنګه وایي چې څوک وایي د پیغمبر خدا ته اعمال باندې کی دا امر روایت دی زما جنس تاسو پر خره تاسو کار کوئ او یحدث لكم او ما تخلكم تاسو اعمال چې کوم نه خو حمد الله شر بخشي په غوړ او عمل دا خپلوان ته نه دا کوي یا خپلوان راځه راځه کته ویناو کې چې عمل شهادت په دې دي چې عمل دې خو شي اکته چې نه نو بیا به سي بیا به نور دلایل وو بیا وی حدیث وړاندې کېدو پیغمبر خدا ته مشکل ذکر دی چې حدیث راځي لا یوزادن عن الحوض اقوام زبا د خپل دغه تر دن سره ولاړ او قوم بروان او زمانه بي واپس کی پرشتي نشوراني کی خبر دې ته کنه چې داخله کې بد نه بیا څنګه وای چې اواز کې دا زما مرګري دي او زما متيان دي دا مشکله او مناوی ذکر کړو جواز دی اصوک مراد شهدان او شهادت عموم دي انبیاء پکې دي چې خپل لګل او دا نه پس امتونه ټول شو چې د چا په زمانه کې دا کار شي او دا هم کې چې الله ورسره وجنا علم ورکړي ونزلنا الكتاب بجل من فتح كتاب تبيان لكل شيء وضاحت تهر يوشي نو یا وضاحت کې د عقاید او یا وضاحت کې د اصول خبر کوم یا پکې پورو دلته راځي کتاب تیجان باج په خپل دی باج کې حواله ورته په سنت باندې چې پیغمبر ته یې وته وخایا او بیا تیزول کوي په اجماع دي اجماع به منه او شافعي مخکې دلیل دی اجماع او پیغمبر خدا د امت لپاره وی علیک بسنتی او سنت مبارک دا یې لري او هغه اجتهاد کړی قیاس کړی او طریقې د اجتهاد په بدیل سره قران هم شو سنت هم شو اجماع هم شو قیاس هم شو دا پکې ویل شم یا بالذات یا بالواسطه او یا هر څه تکثیر لپاره ډېری خبرې کوي او بیا په مخ کې ځل موږ ویلو شافعي رحم الله ځل په مخ کې ویلو معنا تاسو نه کوي زما جواب د قران نه ورکوم چا تاسو کو جواب راکې د قران نه تاسو کوم د سره مچ مړ کی په حال په حال وسل بکې د خ قران پیغمبر خدا الله پتوي ما آتاك موجود په حضور بیا پیغمبر وي خدای د لږه مبادی د بکر محمد او بیا عمر وایي چې په مچ کې څه نشته دي د دې شوا دغه مې نو دا مسلې پکې دي یا دی ذات یا دی واسطه او هدایت ته او رحمت ته او خوش خبري د پاره دي ان الله العدل الله حکم کوي د انصاف بمراعات التوسط بين الطرفين في فراته نو مخکرات شا نو رسولاش او د ټول فضائل بنیاد داري د قوت عقلی ملکی هم دقه من حکمت دارن د قوت شهویه هم بالکل دا دامن هیڅ وعده لكم او یا داس هر حکم دا ټول قوت غضبیه دا ټول سفیان معنوي ظاهر او باطن ټول برابر ورته سوي دي تعالی محمد بن کعب ما ته عمر د اواز کو چې بیان کما ته حاضر ما ته ناشنا د غټ خبر تفوت کې د کشر د پاره پلاټه د مشر د پاره زویشه او د برابر د پاره روسه او د خل د پاره هم دقه کې که مشر خدای مور کا که کشروي وی کا کمزوري خو کا او خلق صدر کو على قدر ذنوبهم ثم جرم دي وعلى قدر اجساد غټه کې ګورا او د خپل غټه د پاره یو کروڑه ونه کوي ظالم بشي دا عمر کوي والاحسان او د عمل وینها بندول کې فحشاء د ګندونه د حد تجاوز کول په قوت الشهوانیه کې والمنکر او ناکار زیاته کول په قوت غضبیه کې والبغي په خلق زیاته ظلم خلق من ظلم کول دا بنه بیا وی آیت کریمه ډیر مزدار دی اخذ البخاري في الادب والبيهقي في شعب الايمان والحاكم والسائد المسؤول اجمع ايات الخير طول مجامع دي بیا لکه اکثر شیب ته ورسېدو چې پیغمبر دا راوته دا آیات قرآن شو ډېر خایت دی ډېر خایت دی او دا نه نقل کوي چې عثمان بن مسعود د ایمان سبب دا شو ولې جمعها ما جماعته دا جمع کړی هر جمع کړی اقامها عمر بن العزيز چې کوم خلافت راغی مقام ما كان ابو اميه غضب الله عليه څه خبرې کوي خو دې نشم تاسو ویل بنو مایو الله دې وتقوسشي په اخر د خطبو کې دی عائشه تکان دی دا ګوره دا په تاریخ کې دی ګوره دا په مسلمان چې لیکل دا په مال نه کوي سب دی علی ولا لكل من يبغضه وسب به دا دا حضرت عمر بن رضی یو لوی کار باندې او دا غیر واحد په قران کې دا آیت کان هم کافي او راځي خلک سپړي هم دا ایمان د پټ وعده شي او هغه سپړدل دي نو داول به ذکر یو کې بیا به کوم دي استعار په یو کې مسپړي وعده مما توي وعده بعد توکیدها او ګډه الله تاسو باندې باندې کفي الله دې قسم دې کار بنکم الله واحد دې راکړو اوس راشه نن مسلم لیګی ما سبا کی پلې کېګه ما نن کی پلې ما سبا مسلم کېګه ما نن جماعت اسلامي او سبا پلان کې دا څنګه چل دی د دنیا کار دی چې څنګه کوي کوا د دې خبر نه نو ولا تکو چې وعده وکړي او فارم دې ډک لا ور سوچ په فارم ته وې ډکې دا عقیده سره اتفاق لري کنه دا عمل سره اتفاق لري کنه وای نه نه بیا ولې مې ته نو چې ډک دې کړو خطیت نه دی ولې ماته وعده دې کړی دا ماته ته پاتې بل څه وشو یا دې خو یا دې خو ته کړی یا نه ته کړی دا خبرې ولا تنقوا ولا تكونوا مکه دای کلتی پشان دا خبره نه قدرت سپوی غزلها تاو مخبر لا ولی مضبوط کړی دی سپوی من بعد قوت سپوی پس تک لکول انکاسا نکس تار تار تاسو سره رسې پیژنې کنه رسې خلک ورشي لګي لګي تمرین دي کوي نو بیا چې سپین شي اول او زور کم کې نسی پړه پړه کې یو ټوټو کې درکې هغه ته څوي هغه ته انقاص نکاس ما انقاص قتل یو خذوا سعیده لیوانی او یختبه جمع کول او تاول بیا د سپړ سو کو یو خذ لیوانی او په فنیش ما د باغ باغ ده تتخذ لیوان د دوی خپل قسم دخلم دانکم دوکه خپل کو دخل چل دم نشه او بیا او او کوم جهاد ته نشته کنه پوره کړو نه دا پکې نشته دا چې صفات کې نه داندا یې نه ځکه دا چې خدمت نه داندا یې نه ځکه پروا نه ده اسلام دې څه پروا نشته انما يبلوكم بشک امتحان کې صرف الله به په دې باندې دغه څه دی د دې رب وا تا زیادت ته په دې اربع کې رب ولا په دې زیادت باندې تاسو هغه زیات کوي او دا بل کموي په دې زیات باندې تاسو د امتحان کې څه چل کې اوس ولای کړي ولا ما هغه دغه پاتې حق ده او چې حق ده زه سره مرګره ما د ځګي او کبيري زی مرګره زه خو خلاص او ستا بدای چې ګټه چې زی مرګره اته دې نه ځانې مرګره دا لري خپل دا خپل او دې لپاره چې واجب کتاب ورته قیامت کې آی تاسو په اختلاف کوي اگر الله ورته تاسو به ګرځولي امتن واحد یو متفق لكن گمراه کې د الله رشي او دنه کې چې الله ردوشي او تاسو په کې رښتاتونه لا تاسو عمل کوي اما ګرځو امانتکم قسم دخل بینکم دوکا فساد تخفل کوي دخل ما دنه کې دوته وي امورات دلته فساد د دلایل په بنیاد نه ګورې د دنیا په بنیاد باندې د خدي د پاره هغه خپل مسلک پرې وو یو ښه اندام د پاره خپل مسلک پرې نو کې دې چې دا ایمان وکړي دې نو پیسې والا ایمان دې پرې کړو دې خو عادت ته غني پیسې بواري پرې نه ساري نو چې کله کې دې په شي مله سم د سینه د دلایل په بنیاد باندې اوري دا خبر دلیل مزو دا قرآن دی دلته حدیث دی په خبره پوه شو یو سړی خپل خلک طلاق ورکړو د دې الاجان ډیره یو څو کاله مخ نو ما په چرارو نو ما د عبد الله مبارک یو خبره کوم شان د شان د دغه کلیزي د تعلیق طلاق دی تعلیق په دې پوښوي کپلان کې خدای نو کړلا کړه دا ځای دي کنه کې دې شي امام صاحب کیږي تدا کوي مالک کړي کړي او عراقي خبره ټیک دا کنه او شافعي او احمد خوښ نه لا طلاق ولا عقاق نه طلاق کې او چې ملکیت نه څنګه طلاق نشي نو هغه خبره چې کړو نو ما ورته وی د دې سړی متعلق دا معلومات راکړه چې په ذهن کې دا ناشته و چې دا زموږ مسلک حق دی د دلایل په بنیاد او اوس بیا حال کړی وی درم ټیک ته وتا ټیک نو کوي دي او کسر ته مخکې وی دا غلط دی او اوس ما چې ما ته مستدرک له زم دا ټیک درم ټیک نه بیا غلط نما وی چې تاسو همن مې څنګه من چې تاسو پکې چې پیار کړل تاسو به دوسري تاسو به سري چې دا څو غوډی راغلی تاسو ورنه چې لازم دې چې بیا تاسو کنټرول نه کوو جنگ وسره نه کوو نو چې واقع نه مایاوس په خپل شي کنه نو چې دا واقع نه مخ کې ته دغم ټیک دا دغم ټیک نو خیر دی اجازه واقع نه مخ کې غلط دی دا غلط دی دا غلط